مولانا دا وړاندې نه علامه موصوف د التفات د پر یو وجه عام ذکر کړي وا حاصل داو چې یو کلام د یو طرز او طریقې نه بل طرز او طریقې باندې ذکر شي نو د کې نشاط زیاتیږي د کې جدت راشي نوې توب راشي کلام کې حسن پیدا کیږي د حواله سره ذکر بیا موږ اغاز کې دا ویلو چې جمهور دا وایي چې یو ځله به په یو طریقې د طرق ثلاثه او تعبیر شي او دویم ځله بیا په بلې طریقې سره شي د طرق د تعبیر نه لیکن چې دا دویمه طریقه د اولی طریقې نه خلافي یعنی دا دویم خلاف د مقتضا ظاهری نو دې ته به ویل کېږي التفات التفات یو د جمهور په نيزو هغه شپږ قسمه لره او بل د سکاکی په نيزو هغه دغه درې او تم یو د دې سره سره دې ته التفات وي چې یو ځای پکار یو رنګ یو ته بل رنګ ذکر کې یو ځای کې زیر تکلمي ته خطاب یا بلاد نو دغه تم څه ویل کېږي التفات د دې ذکر او تذکرہ شوی اوس دلته کې قول د امرؤ القیس ذکر کیږي او په دې کې څه یو دوو زینو کې التفات راغلنه خواول د دې شعر ترجمه تطاول دا په معنا د طول په معنا د اوګدوالی باندې ده او لیل شپې ته وای دا لیل کده کدا کدا خپل نفس په معنا د مکروبون را واخلي مصیبت زده یعنی دا عالم ذکر شعر دلته کې دا یو مقام دی دی یو زینوم دی اسو کوئی دا پاسل کې اسمت د اسمت او اسمت ویل کېږي هغه دغه ته سلیتا یا بل شي چې پسترګه کې ویل کېږي راځي په اچول کېږي دته وای نو ټیک ته چې هغه ته وای خو مراد کنه دلته کې بیا دا د پارم وضای لغوی دا خو دلته تنه مراد بیا د مقام نوم د ټیک ته چې د غشی ته ویم خو بیا دا د چا نوم هم ګرځیدل د مقام نامه په معنا د ود کېدل سره او خلیق دا خالی عن العشق ته وای چې د چا په سینه کې عشق نه ولم ترقد خپل دغه توای د خپل نفس ته وي ته ودنشوي وبات اسبر تیر کړه وباتت له لراشپه تیرم شوه خدا چې تیر شو په شان د شپې د ذل عائر ذل عائر هغه کس ته وي چې د سترګې چخې کوي او وب کوي او وب ته نه بهږي او ارمود درم نه په معنا د خوګېدلو سره په معنا د چا سره د سترګې د سترګو یو خاصه بیماری ده کنه داغه نه دا عبارت ته او هغه ته وایي نو دلته مولانا د دې سړي مقصد دار د امرا القیس دا یو کس ته او یقینا لوی شاعر دی او ابل اسود عدد پلارو یا ابل اسود د ضرور دی نو دی وی زپا اسمود مقام کوم دی کې ناګهانه زما ضرور د مرګ خبر راغی یا مې د پلار د مرګ خبر راغی چا وشتلی وی ما د خپل نفس ته وی وی ته په اسمن مقام کې وی دا شپه ډیره وګدا شوه سړی چې پریشان نو شپه بیا ډیره وګدای او کم خلک چې خاري عملی شي خو زما په څنګ کې خلکو خراټه وهلې ځکه چې خلک خالی د عشق نو او ته ودن شو او شپه لري تیر کو شپه تیرم شو خو د سي تیر شو لکه په شان د داغه سړي چې په سترګو سترګو نه وبويږي او تکلیف ور باندې راغلي هغه د سترګو لیچ مرض ورته وي چې دغه مرض ور باندې لګیدلې کنه د سترګو نه ووخ کې وي نو د ذلعای پرنګ وي شپر ته راکړه تا وری چا پرنګ ته راکړه نو په دې کې تقریبا یو درې التفات شي یو التفات په سکاکی په نسبت تطوا والا په دې لیلوکه کې شي نه لیلوکی یا لیلوکا پکارو او که لیلی پکارو تطوا والا لیلی زماش پاتې شو او دا د سينو د ځونه کې تدا ولې ستاش په وګدا شو ستاش په نه په کاردار کې څنګه ویلې وې نو دلته التفات د جمهور په نس نشته او د چا په نس باندې التفات راغی یو زم مولانا په دې ځای کې راغی باتا اول کې کې خطاب وکنا او باتا کې غائب شو باتا کې بیا یې څه شي کړه خپل نفس غائب پرست کو نو التفات راغې د خطاب نه کم طرف ته راغې غائب طرف ته راغې او دغه رنګي دغه رنګي چې باته کې غائب شو نو بیا جاءنی جاءنی رسو ذکر شعر کنا نو جاءنی کې بیا تکلم تراله نو یو ځله په دی اول ځای کې خطاب شو د خطاب نه د غائب طرف ناول د دغه په کارو خطاب تکلم په کارو کنه د تکلم نه کم طرف ته راغی او بیا د خطاب نه غائب طرف ته راغی بیا د غائب نه وقته عن ابي الاسود او هغه خبر د چاو د ابي الاسود خبر ورکړې شو د کته د ابي الاسود ابي الاسود د پلارو یا ابي الاسود د رورو دا چا وزیلو دا مسله ختمه شوه نو درې التفاتونه د دلته کې تقریبا وخوند و ایا ایاک کې مولانا ایاک راغلې نو دې حواله سره دی او با کدی کې به تقریبا یو څلور مسلک دی وي اول مسلک د محققین علما کرامو رې د سیبوه دی او دا غرانګي خلیل له سیبوه دی او امام کسائی دی او خلیل دی اگر که خلیل سن خبرو یو خبره نیم کې روست بیا مختلف دی خو دی څه خبرو کې یو رنګ دی نو دا دی چې دا ایا نه دی ایا ایا ککه دا ضمیر څوک دی نو دی وای چې دا په ایا کان عبدو و ایا کان استعين کې دا ایا کان دا ایا دا ضمیر دی سره دا محققین علما کرام فرمایي چې دا څه شی دی ضمیر ضمیر پکې دا کاف نه دی ضمیر پکې دا ای یا پات شو دا ای یا کا یا کا یا هو یا کی کا کما کما یا ها ما هما دا نور چې سره ذکر کیږي یا هما یا یا هم یا یا هو وغیرہ دا چې ذکر کیږي رستو نو دا صرف د دې د وجنه زیات شي چې دا خبره تکلم ده کده خطاب ده کده غایب والی ده نو کدا خطاب نو یا کا کر غایب نو یا هو او کر تکلم نو یا یا نور مطلب دا رچی ضمیر سوک ته دا مسله ختم البته خلیل سره بیا په بل خبره کې مختلف دي مولانا خلیل سره په دې خبره کې مختلف دي چې ضمیر خداییا دی خدا رستو چې کو سره نور لګي نو د لپاره محل من الاعراب شته کې نشته محققین وایي د لپاره محل من الاعراب نشته دله پر محل من الاعراب ا محققین وای دا د مثال له یاکه کې لکه په انتا کې لکه په چا کې انتا کې نو اصل کې دا انتا نه دی دا تکلم خطاب دواړو د پاره انا دی دا اصل کې دا کلمه انا وا خو تکلم د پاره هم د صفات شو بیر خطاب د پاره سره پیو لګیدل نو انتا شو شي شو انتا شو په کار دره کې تکلم کې انتو وې کنه خو دا انتو ذکر نشو بس اکتفا شو په دغه انا باندې تا یې پرې خوا په خطاب کې اوسې شي شو انت شو خو دا غتا د پر محل من الاعراب نشته او دا خو لا پرې دا ارایت ارایت مال خبر را کال ته کوم کاف راغلې هغه کاف ته پر محل من الاعراب نشته چې دا ګله پر محل من الاعراب نشته د دې لپاره محل من الاعراب دا مسله ختمه شو او امام خلیل وایي چې د یا خو رشتہ ضمیر دې دا معنی دا یا خو څه شی ضمیر خدا ما بعد ته چې کوم اضافت شعر ما بعد ته چې څه شعر دا یا خو ضمیر دی وردا ما بعد ته چې څه شعر دا اضافت شعر دی ما بعد ته نو وې دا ما بعد چې دی نو دا د دې لپاره محل مې دا اعراب شته دا په محل د جر کې دي دا په محل د چا کې یا کا دا کا په محل د جر کې دا یا او ته مضاف شي دا یا او ته ایاهو کې دا هم په محل د جر کې دا یا او ته مضاف شي نو دا په درجه د مضاف الیه کې دي نو چې امام خلیل لګیدلې دې لپاره یو مثال هم ذکر کړل هغه مثال دا چې ذکر کړل وی کله چې سړی شپېته او کال ته ورسی نو دې ځان د پیغلو جنکو نه ساتي او پیغلو جنکې ځان د دې سپینګری بډاګی نه ساتي ځکه چې پلیتای لکه مطلب دا دی کنه چې یو سړی شپېته کال عمر شي کنه نو دې بیا لکه ځان د پیغلو جنکو نه ساتي بس عبادت تی کوي یا ذات تی کوي داری کوي او اصل کې پیغلو جنکو لم پکار ده چې د سره ازدواجی ژوند طلب نه کوي ځکه چې د شپې ته ورسته خاصم دي کنه نو بیا به دا کول نه شي نو مطلب دا کوشش کوي چې دا داسې یو سړی سره نکاح وکړي ٹھیک شو کنه نو مطلب دا رې چې د سې دي نه وځه لکه دلته مولانا ایا نه ده دا ایا دې ځکه دا ایا د شواب ته کې ته د شواب ته کې ته چې شابتون د مفرد د شواب جمع آیت اضافت شي آیت څه شي نو اسم ظاهر ته اضافت کیږي هغه مضاف الیه دی نو دا کرانګي د زمایر ته چې شي دای مضاف الیه دی کنه دا په محل ځای کې دا دویم قول مولانا ختم شي سنه خلق وای سنه خلق وای زمایر پکې وې دا اوس چې سره لګېدلې دي دا دي ایاکا کې دا کا ضمیر دی ایاهو کې دا هو ضمیر دی او دا ایا او سره اس عامت دا ستن دا دې ته ټیک لګولې دې ته څه لګولې ټیک او ته لګولې نور زمایر اصل کې سوق دي دا ما بعد دا څو مسله کې شو سلورم مسلک دا رچی دا چې مجموعه را واخلې کنه ټول را ټول کې نو دا څه شی دی دا ضمیر دی دا څه شی دی ټول را ټول چې کې نو بیا به څه شي دا به زمي شنو سنې خلکو دا ویل خو مولانا ټول نه پکې خبره دارا چې همدغه د محققینو قول پکې غواره دي د محققینو قول ورکې څه شعر غواره دي سو پورې چې د خلیل هغه دې کې دې دي سره خو بیا هغه چې محل من الاعراب لري او مثال پیش کړو دغه مثال خو ټول علما وایي چې شاذ راځي شعر شاذ په خلاف د غبن مولا نه چې ټیک په لګول نه نو موږ ټیک سره لګې نو ځان نه بغت شي نه لګې کنه دا هغه ته چې دا ټیک لګول لې چې ریا د ځان ډېر غټه هو یو کلمه دا ویا هغه مطلب درې کلمې دي بلکې درې پرې نه چلا څلور دي یا کان یو پکې الف ته یو پکې دبل یا دا یو پکې حمزه لري نو هغه تقریبا یو سی ګونه دا غره دي شهره زیات ټیک خلک لګې خو په دې څه هم ټیک نه لګې کنه ټیک شو نو صحیح خبره چې دا هغه هم دا خبره ده چې دا یا ضمیر دی دا نور سره لګیدلی دی و ایا دا ضمیر منفصل له ایا ضمیر منفصل له و ما یلحقه هغه چې ملحقیږي دی ایا سره من الیا د یا نه ایا یا او کاف ایا کا او ها ایا هو دا حروف تی زیدت له بیان تکلم دا زیات شوی دی د بیان د چا د پاره تکلم او د خطاب او د غائب د پاره نو دا کمزه کې چې یا دا تکلم دی دا کمزه کې چې کاف ته نو خطاب دی دا کمزه کې چې ها دل تغا لا محل لها من الاعراب دی د لپاره محل من الاعراب نشته لکه تا پانتا کې چې دا او کاف بچا کې چې ارایتو کې په دا مجازن په معنی اخبرنی دی ما له خبر را کدلته چې کم دی وقال الخليل وی یا مضاف ته الیه دی یا کاف ها وغیرہ تا او واحتج او دلیل نیول بما حکاه او چې د حکایت کړل د بعض العرب نه و اذا بلغ الرجل کله چې سړی ورسیږي 60 شپېته وتا شپېته وتا ورسی نو فایاه و ای الشوا فایاه د دې ځانو ساتي د پیغلو خزونه د ریزانو ساتي چې ریزان نظمره زمره نه جوړي ګوره پکې سم نه او مطلب نیمه کې وو تکار پری دی یار او وهي شواب او او شواب یعنی پیغلی جنکی دیم خیال ساتي هغه دیم لکه داسې بوډاګانو سره بیا لکه ازدواجی ژوند نه ساتي څنګه نو صحیح خبرې نو کوم لکه دا ازدواجی ژوند نه ساتي یو بل سره کنه مطلب دا دی چې د دې په عمر کې علاقه نشته دې کنه غسنات وهو شاذ دا شاذ دی دا څه شی دی مولانا دومره خبره ده چې دا شاذ دی یعنی شاذ دا معنا چې دلته اضافت ته یا اسم ظاهر ته شعر دا څه شی دی شاذ په دې سه اعتماد نشي کېدل وقیل ویل شي چې هي زمایر هي زمایر نو تعذر النطق بها تا متعذر شو نطق بدی په حالت د افراد کې نو زم شو ور سره ایا لتستقل به چې بدی مستقل شي نو د دې وجنا دا کار شو هم عرض کړو چې د شی آمد او سری ته چې ټیک لګیا کم سے کم د دنه کم پکار دی خو سی ګنا د دنه سی شری زیات سی دا مسله ختم شو او سن خلکو ویل نه سن خلکو وقیل ویل شری چې ضمیر هو المجموع دا مجموعه دا ایاک ټول څه شعر ضمیر دا دا مجموعه چې راوخل نه دا څه شعر ضمیر لیکن قول د محققین غوړه دی اولی ذکر کړم ایاک و قرئال استل شوی دی ایاک ایاک یعنی د ایاک په ځای باندې څنګه لستل شعر ایاک وهیاک یعنی دلته کې قلب د ها شعر 50 سره اقصا غایه اے غایه خو یې انتها خو بیا سلام اقصا لفظ ذکر کړی دی مبالغه تر غایه خو یې انتها خو بیا سلام کم لفظ ذکر کړی دی اقصا یعنی غایه الخضوع من اخیری درجه تذلل او عبادت نو هغه خو یې اخر خو بیا سلام اقصا لفظ ذکر کړل مبالغه تر والتذلل او انتهایی درجه عاجزی ومنه طریق معبد او د دین طریقه معبد را طریق معبد هغه لارې ته وي چې هغه مذلل شي ته د خکړې ډېر استعمالي لکه جی ټی روډ شو دا بار لار شو د طریقه معبد ځکه وي چې خلک په همدا رنګ خپیګ دی او پېمال کوي او دا قرانګي خلک وي وصوب ذو عبدا دا اله خلک وي اذا كان في غايه الصفقه کله چې دا په غایت صفاقت کې یعنی په غایت درجه جوړ کاریګری کې صفاقت کله چې په اخیری درجه رچا کې د صحیح جوړوالی کې او په مضبوطوال مضبوطوالی مضبوطوالی کې ځکه چې په فارسی کې او تا سخت باف شدن وي یعنی سخت جوړ شوی وي کله چې په اخیری درجه غټوالی کې دا سی کله چې لمسه نه غټ غټ غټ کپڑے دې ته غایت صفاقت وي غایت صفاقت مطلب دا چې په اخیری درجه مضبوطی جوړوالی کې جوړی شوی کپڑے وي نو هغه ته خلک وایي چې صوب ذو عبدا دا هغه کپڑے دي چې ذو عبدا دي او دا خلک ولی هغه ته وایي ځکه چې هغه په نسبت ته نورو کپړو ډېری کاریږي په نسبت د نورو کپړو باندې ډېری کاریږي کاریږي دا مطلب چې یعنی دا غینه خلک هغه فایده ډېر اخلي په مقابله د نورو کپړو کې نو د دې وجه نه غي ته ویل کېږي چې صوب زو عباده دا هغه کپړې دي چې زو عباده دي ورسې دې ته کنه ناغه چون کې ډېر سړی استعمالي په ځانم د پاسا چې کله د لاندې کله جمی کې استعمالي کله مثال په تور هسپتال کې او کپه هر ځای کې خو اکثر د څه کپڑے خلک ډېر استعمالي نو ځکه ورته سوي صوب نزو عبد ولذالک د دې د وجنه د کومه وجنه د دې وجنه چې عبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل توي نو د دې وجنه دا نه مستعمليږي مګر صرف په خضوع لله تعالی کې دا نه مستعمليږي مګر په خضوع لله تعالی کې د دې مطلب دا نه دی چې یاره دا مستعمل شي چرته نه دي ولی مستعمل شي دي کنه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون د څه خو استعمال شي دي په قران کې نورو ځینو کې استعمال د اغیارو د پاره شعر خو معنا یې دا چې پکار نه راځي دا څه شي استعمال شي یا مقصد دا دی چې بل څه زګه پکار نه راځي بل څه د دې مستحق نشي کېدلی چې هغه د اخیری درجه تذلل عاجزی او انکساری او تواضع محل جوړ شي دا څه قسمه بل څوک جوړې دلې نشي سیوا د لوی الله نه نو د دې د وجنه د بل چا د پاره دا نه مستعملېږي ها ولذالک ر دې وجنه چې دا اخیری درجه ته وای نو نه مستعملېږي نه مستعملېږي مطلب شرعا او عقلا پکار نه ده چې د الله تعالی نه سیوا د بل چا د پاره دا څه شي دا استعمال چې دا نه شرعاً پکار ده او نه څنګه پکار عاقلا د څه کېدل نشي کنه دا څه نشي کېدل دا کېدل نشي کنه چې بل څوک ته د دومره اخیری درجه تذلل او عاجزۍ شي شي هغه دې مستحق شي نو د دې وجنا عبادت مستحق به یو الله ایا کنا عبدون دی فارغ شو نن کې بحث پات شو